نوکان ساتنه دا د خصلت د انسان نه ده د زنانه او د نارینه او زنانه او ټوک د نوکان ساتي نو دا کې دړي خوشوي انسانان دا نه ساتي دا مغربيان دي کې دړي غسل البراجم نطف الابت حلق العانا استنجا بالماء یولس او الفرق یعنی د سر مز کې لیکا نو دا خصال فطرت خلاص یولس دولس خفاظ وغیره کې نو دیالس بشي تنه نو دولس شو پدې دونو سباندې مارز کړو سلور احادیث دي سلور آثار دي دا کله پرشه کې راځي سلور احادیث دي او سلور آثار دي احادیثو کې یو موقوف دی او درې مرفوع روایت دی نشاندی کوم ګره پر روایت عن عائشه د عائشه رضی الله عنها روایت نمبر 1 دیم د عمار بن یاسر روایت دو شو دا مرفوع روایتونه دریم دا باب اخر کې ګوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا روایت ذکر کړو عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذکر کړي تعليقا ذکر کړي دا مرفوع روایت شو شو درې او د عبد الله بن عباس روایت عن ابن عباس نو دا د عبد الله بن عباس ولا روایت موقوف روایتونه مرفوع روایتونه درې او یو موقوف روایتونه سلو شو نو سلو روایت شو درې مرفوع یو موقوف آثار وګورئ اثر طلب بن حبیب یو اثر مجاهد دوا اثر بکر بن عبد الله المزانی درې اثر عن ابراهيم النخعي سو شو څلور نو په دې باب کې مرفوع روایتونه درې یو موقوف او آثار کې څلور شو اثر طلب بن حبیب یو مجاهد دوا بکر بن عبد الله درې ابراهيم نخعي څلور نو آثار د د د د خصال فطرت لس یو لس دو لس دیار لس دا به جوړ شي خاصال فطرت فسائل فطرت او پدې کې سلور عادی شو یو موقوف او درې مرفوع او سلور آثار باو فرض الوضوء د مقصد د ترجمه یا ثبوت د فرضیت د وضو یا فرض الوضو یعنی فرائض الوضو او دس کې فرائض څومره دي عن ابي المليح نو دا عامر دی یا زید نوم دی ابو الملیح چې دا د د کنیه ده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقه من غلول ولا صلاه بغير طهور د قبول ما دو معنی کړي یو تا قبول اجابت او دین تا قبول اصابه یعنی یو هغه قبول مستجمع د ټولو شرایط لا اقبل الله صلات حائزن الا بخمارین د بالغ زنانا مز الله نه قبلې سو پوری چې دوپټه په سر باندې نه سر نه د پټ کړ نه دې توای قبول حسابا یعنی دا مز کیږي نه نو دلته مو مز کیږي نه بغیر دا وځه او دیم قبول حسابو قبول حساب دا معنا چې د الله بن راضي کیږي د الله رضا په مرتب کیږي الله قبلینا لکه سره شراب وسکون کړي نو داغه مز قبلیږي نه داغه دعا نه قبلی یعنی الله په نو خوشالي مز داغه کیږي مز کړي او د چې کړي مخ قبلی ته کړي امام پسې کړي مز خوشوي لیکن دا مز باندې الله رضا کیږي عزیزان کړي نو نه قبل الله صدقه د مال حرام نه او په دې باندې ښکارو د غیر مقلدینو ما دا غي جواب کړو ترمذی کې چې زمون فقها وايي تصدق په مال حرام باندې لازم دی او حدیث کې راځي لا قبل صدقه من غلوله واسه پویږي نه په معنا باندې د فقها چې وایي تصدق په مال حرام باندې پکار دی یعنی هغه مال سن ته خلق نه ورځي هغه مال ځان نه لري کول پکار دی نیت د ثواب نه کوي او نیت د ثواب وکړو خطر د کفر ده ما حواله ور کړې ابن عابدین رحمت الله علیه لیکلی یو سړی ته حرام مال ور کړو او هغه سړي دعا وکړو چې خدای ته وبخي نه دا دعا غوښتل کې کافر دی اګه خو کې بل سره نه چې اجنبي دی هغه ته پته ده چې دا مال حرام دی او د لور کړو د دعا وکړو هغه ته عامل وی نه هم کافر عامل به هم نه وای نه تصدق ته په مال حرام باندې ثواب ملاو شي نه نه ثواب نه ملاوي ها دا واجب ده چې حرام ځان نه لری کا حرام ځان نه لری کا پردې شی ته ځان نه لری کا مالک معلوم داغله ورکا مالک نه معلوم نو بس هغه چت کا بس چاله ورکا نیت د ثواب کو بل کې حرام روپۍ دي سود روپۍ دي نو هغه منیجر په خپل اخري کې تا ور نه کړو پښوی چې تاسو څنګه دین هغه خپل جیب کې اچي ناغه نه راوغله چې تلار کوڅه کې ځای جوړ کړ نیت د ثواب هغه باندې نه کوي نو دا فقها چې وای نه په جدا مقصد وای حدیث وای نه موږ هم دا و چې مال صدقه حرام باندې الله الله نه نه خوشالي ولا صبغت ولا صلات بغیر طهور صلات نکره په سیاق د نفي کې د تعمیم پیدا ورکړ هیڅ مز بغیر د طهارت نه کیږي نه صلات جنازه نه سجده تلاوت نه نفل نه فرض ولا صلاتن بغیر طهور د امام بخاری رحمت الله علیه ته د جنازې نسبت کوي امام بخاری جنازه جائز وي دا بالکل دروغ نسبت دی امام بخاری رحمت الله علیه خو دومره شدت کوي په دې مسله کې چې وایي نه د میت د بل چا مړی او ابو اشتله او سره په استغال په اوتس باندې کوي نو جنازي مزد نزي او تیمم دی کې جنازه دی کې امام بخاری وای نه دی به اوتس کوي کني نه ده کې جنازه نور خلکو پر دا فرض کې کفایه ده په خبره پوه شوي نو دا نسبت امام بخاری رحمت الله علیه ته غلط ها سجده تلاوت امام بخاری قائل دی سره د دې نه چې سجده چې دا په مز کې اهم په ارکانو کې دی امام شافعی رحمت الله علیه ته د صلات جنازې نسبت بلا وضو دا نسبت هم غلط دی هغه اصل کې صلات جنازه جنازه د غائب هغه قائل دی هغه دعا دی نو دعا به د سم کېږي او د سکم کېږي لیکن مستقل صلات جنازه امام شافعی رحمت الله علیه بلا وضو نه قائل او بیا دا موږ ذکر کړو په ترمذی کې چې بیا د سمزو کړو تکاسلن استحیاء استحیاء نبیا دا سره کافر نه دی لیکن تکاسل په وجبان دي د سستۍ په وجه باندې دا علامه د استخفاف ده علامه ځان پوری رحمت الله علیه لیکلی دا سره کافر کیږي د کې د سپګوالي ماده راغله د کې ولې سستی ده نارستی ده نارستی ده نه کې خپل او د سیو کې نو د تکاسل په وجه باندې د سستۍ په وجه باندې بلا تعارف مذکر دا علامه د استخفاف ده خطر د کفر ده ولا صلاتن بغیر طهور یو مسله پاتې او په ترمذی کې او دلته او ان شاء الله دلته وو فاقد الطهورین یو سره دا جزا کې دی چې نو وبوشته او نه خورشته چې دی تایمم مثلا جهاز کې هغه مغوی جهاز کې هغه کړو نو جهاز کې وبوي خولي کې وبوي ختم شي او دا چې خورم نشته ګټم نشته جهاز کې چا دو سکی ان دې ته فقاوي فاقد الطهوري دا ځای کې سره تار جو چا ته وبوم نشته تخورم نشته نمو سره بسوتی نه حناف مسلک دا دی دا سره اهلیت د مزد کې نشته او د سوی د مزبک الا صلات بغیر طهور نو دا مزد قضا وکي او بیا دا قضا دی دا وګرځي ځکه اوس دې کې لا صلات بغیر طهور بغیر دا او د سنا مزکیږي نه او د سره نه خاور شته او نو بوشته نو علیه القضاء فقط انا پنځبن علیه القضاء فقط ذکر صاحب نس لا صلاتا بغیر ته حنابلو پنځبان دي وېدده وخت مردنو موږ دې کوي په دغه حال کې او لا ليس عليه القضاء حاضر په وخت د نه عالیت په وجبانی مسکول نشي او قضا په نشته نو دا غي تعبیر ته مالکی او مسلک کوي لا لا نه په ادا او نه په قضا اشوافی په نسبانی علی الادا وعلی القضا دا سره مزبمو کی بس دومره وسو ابي د قضا جوړ یې لا پر او د قبول معنی ترتب د ثواب له دا مسجینا الطور شرط للصلاه صلات د اذا احدث حتا يتوضا صبح چې حدث نه کړه مز بالکل کیږي نه مطلقاً مزه نه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه علي رضي الله عنه قال رسول الله مفتاح الصلاه الطهور مز شابي شدا هغه طهور دی اګویا کې مز مغلق دی وعليه قفل او چابه سره به تاله کلاویږي ورکې به نه نوځي نو دا مجاز شو او یا استعاره مکنیه و استعاره ترشیحیه و نیتونه کړو بیا ثواب نه ملاوي لیکن نفس تهور کېدل حالت صلات یقینا ده وتحریم و تکبیر و تعلیل و تسلیم تحریم و تکبیر کې موږ عرض کړو دا مسند مسند دواړه معرفی دی نو مفید د پار د حصر نو تحریم و التکبیر فقط التکبیر فقط بل یو لفظ سره افتتاح د مزنک بغیر د سلور الفاظنا جمهور پنځه الله اکبر الله الاکبر امام یوسف رحمت الله علیه قول باندې الله اکبر الله الاکبر الله کبیر الله الکبیر فقط او د امام صاحب رحمت الله علیه او د امام محمد رحمت الله علیه په قول باندې لفظ او تکبیر دی تکبیر مونږ واو لیکن دخول د مازه هر هغه اسم سره چې مشعر وي د تعظیم الله تعالی دخول په مازه کې صحیح سبحان الله الله واجل دې سرم صحیح ده وذكر اسم ربي فصلى مطلقاً ذکر د اسم در بل عزت پکار او بیا فصلى فاده تعقیب ده نو ما ثبت بالقران سره فرض او ما ثبت بالحديث سره واجب په یو سړی موږ کو الله اکبر نه بغیر اعاده به کنه به واجب پات کې اعاده به کنه به اعاده به اعاده کې د چا اختلاف نشته وتعلیل و تسلیم نو تحلیل د مازه فقط السلام علیکم ورحمت الله نو دا دا د خبر واحد سره فرض فرضونه نه ثابتېږي بلکې هر هغه شی چې قطعي ثبوت وي او لزوم وي نو بیا په هغه سره به فرض ثابت شي لازمی ده که نه ده لازمی نو چې حدث نه لاغ شوی نو او دس د پاس او دس لازمی نه ده او په حصول د عشر حسنات د پاره او د څور پکار خبر پوه شوې الرجل يجدد الوضوء من غير حدث او يجدد الوضوء من غير حدث هر مز د پاره او د تازه پکار دغه پکار نه دا صاحب زوائر د پارا هر مز د پر او دس لازمی دی عندنا او دس د پارا د او دس د پارا سبب حدود حدث دی حدث نه وی بیا او دس غیر لازمی او دا صاحب زوائر پر ازبانی حضور د صلات سبب دی حضور د صلات پر بیا او دس بخام خاکه حدیث د احناف لپاره دلیل دی د تحویل نمخ کې د مصنف شیخ دی محمد بن یحیی بن فارس شیخ و شیخ عبد الله بن زید او حاتویل نرست د مصددون دا مرتبه خو وقال محمد عن ابي غتيف الهزالي كنت عند ابن عمر ذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما سغناسم نوتي في الزور د مسبغن بام ویل شو توزا فصلى بیا نوتي في العصر توزا هر مز د پاره د شکر فقلت له ما وتوی چې هر مز د پاره تا د څخه دا په سبانی فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من توزع على طهر چا چې او د سوکړه او د سپاسا او د سوی او د شوکړه لیکن مطلب دا چې مخ چې او د سبن استعمال کړي سمج کړي چې تلاوت کړي او بیا او دس د پاس او دس کوي کوتي بل او عشر حسنات انا د تعالی نه کوي لیکل کیږي نو ما حواله مخکې ورکړ د عبد الله بن عمر تجدید د وضو صد پار کول چې نبی له سر باندې مسواک راغه عزمت باندې عمل کوم رخصت باندې کوم دا دا غشتادو عبد الله بن عمر هر مز پاره تازه او د سکول لحصول عشر حسنات من توزع على طور كتب له عشر حسنات او د شی او د شکړه نغد پر لس نه کې لګلې کیږي لحصول عشر حسنات